مونږ ویلو دو مسلې بیانې دي مسله نفي د علم غیب د غیر نه او خصاصت د دنیا خصاصت د دنیا په وجوه ثلاثه سره ذکر کړ او په نفي د علم غیب باندې واقعات راوړل د دې ځنه د دوه مواقع راوړي واقعا د موسی علی السلام او د خضر علی السلام په دې کې یو فایده دا ده چې نفي د علم غیب کې د غیر نه چې انبیاء علیهم السلام هغه عالم الغیب نو لکه موسی علی السلام او خضر علی السلام او دویم دفد یو اعتراض کوي یو دیو شبهه هغه شوبه دا و چې خضر علی السلام نه خرق عادت کارونه صادریدل داغه مطلب دا و چې د قادر په هر څه باندې د د پلاس کې قدرت و د دې وجنه په بغداد کې او په مختلفو علاقو کې و خضر علی السلام ته आवाज کړه چې یا خضر او یا الیاس د الیاس علی السلام په باره کې دا وی چې د په وچه ګرځي خضر علی السلام په دریابونو په چینو او په خړونو کې خضر علی السلام ملاوي نو دو باغ اوازونه کول خضر علی السلام ته یا الیاس علی السلام او هغه متصرف او واقدار ګڼل او دلیل دا هغه د اخر قیادت کارونه چې کوم داغونه صادریدل هغه ځان د پر دلیل نیسه نو داغي الله جوابونه په دې واقعا کې کوي چې خضر علیہ السلام ته خو الله عبدا من عبادنا ویل زما بندو محتاج دارنګ خضر علیہ السلام سره څه اختیارات نو خضر علیہ السلام چې څه کار کړل الله وی دا زما په حکم یې کړل بیا اخر کې هغه خپل په واقعیا په اخر کې موسی علی السلام ته چې کله حقیقت څرګندې هغه دریو خبرو نو ورته وی او ما فعلته عن امري دا کارونه ما په خپل اختیار نه دي کړی دا خدای الله اختیار ما په خپل حکم نه دي کړی نو جواب داغه شبهه او شبهه د مشرکین طرف نه بیا په دې واقعیا کې تعلیم ورکي چې ګوره موسی علی السلام هجرت وکړ د پاره د طلب د علم اصحاب کاف هجرت کړو د پاره د خپل د عقیدې بچاو موسی علی السلام هجرت وکړ علم پس د دې مطلب دا شو چې ته علم پس سفر وکړه نو علم پس سفر کول دام د عبادتو نه دي دارنګ زیادت ته علم داغه طلب پس یو اوزا کله چې ته علم پس وزي نو ډکه دا مر اول غرور چې زما عمر زیات دی یا زه غټ ملایمه د فلان کې عمر نه کم دی د تبسنګ کینم موسی علی السلام خضر علی السلام پسې نه تل علم پسې موسی علی السلام له الله علم تشریعي ورکړو خضر علی السلام سره علم تکوینی وو موسی علی السلام خضر علی السلام پسې تل د علم حاصلولو د پاره نو طلب د علم پسې وتل دا پکار دي نو په دې کې هجرت د موسی علی السلام خې علم پس چې موسی علی السلام علم پس وته بیا دلته کې دا واقعا څنګه پیش رااله د موسی علی السلام ته موسی علی السلام تقریر کو بنی اسرائیل ته نه تاسو کو هغه منه هغه تقریر ډیر زیات اثر وک هغه ورته وی چې موسی علی السلام ته تانه لوی عالم شته موسی علی السلام ما ته پته نشتی بعض خلک وایي چې موسی علی السلام وی چې ما نه لوی عالم نشتی نه موسی علی السلام ما ته پته نشتی موسی علی السلام لدا خبره پکاره چې والله اعلم ویلې هغه ما ته پته نشتی نو الله ته دا ما ته پته نشتی دا لفظ خوښ نشو الله ورته یاو زما یو بنده دی لوی عالم دی او لا شاغنه علم حاصل کا وسوک ته خضر علی السلام او لا شداغنه استفاده وکا موسی علی السلام ته الله حکم کو زی ورته مخو طریقې ورته مخو چې مې واخله او دا مې چې کوم ځای کې دو دنګل ژوندې شوې دنګل اقا زیبه ده د خضر علی السلام زی مجمع البحرین الله غواقعات اشاره کوي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ کله چې وی الله موسی عليه السلام ته کله چې وی موسی عليه السلام خپل خادم ته لفتاو خپل خادم خاص ته وي دا خادم سوکو یوشع بن نون علی السلام د موسی علی السلام طالب دی اشاره دې ته چې کله یو طالب العلم یا یو کس تا په خپل مرزه باندې خدمت کوي نو خیر دی ته به په زور په خپل خدمت نه کوي که بعضې مولیان طالبان دي که راشه زما په خپل زور وکړه چاپی کا که تعلیق خپل خوخه نه کینو خیر دی ته تنه سره طلب کوي چې راشه خدمت زما وکړه موسی علی السلام هغه خپل خادم ور سره روان شو طالب یوشع بن نون حتى حتى بلغ مجمع حتى بلغ مجمع البحرين ګور د مجمع البحرین ورته خو د مجمع البحرین باره کې دوا اقوال دي یو قول دی د قتاده رحم الله او د مجاهد اغه هو مجتمع بحر فارس والروم وبحر روم بحیره روم او بحیره فارس هغه چې کوم ځای کې جمع کیږي نو په هغه اعتراض راځي ځکه هغه وخت کې دا پته نه لګي چې کوم ځکه بحیره روم او بحیره فارس یو ځکه دا غوستر نه زینو معلوم د دې وجنه جدید تحقیق دا غي باره کې دی دویم قول دار چې دا مقام تنجر تنجا او دا تنجا مقام د سپین اسبانیا چورته وي سپین او د مغرب په منځ کې دی سپین هغه چې مسلمانانو په 800 کال حکومت کړو او راپور غړته نه مغرب دی دغه مغرب د مسلمانانو ملک دی اوس اسپانیا دا د کافرو دی او دا غي منس کې یو زید مزیق ورته وي مزیق ورته هم د دې وجنوي چې غزي تنگ د دوه دریابونه یو ځای شي دی په غزي او طارق بن زیاد چې کوم خپل کشته غرزولې پورې وته اسپانیا د سپین ته هغه هم د قضیه او ابن بطوطه مشهور سیاح تیر شوی دی هغه د دقه د مقام د تنجاو او د بحرین چې دی دا یو بحر الابيض المتوسط دی او بل بحر بحر محيط اطلسي یو بحر ابيض المتوسط او بل بحر محيط اطلسي دا دوړ په دغه ځای کې یو ځای شي او مراد تنه دقه دی او د دې په خوا کې به جبل طارق طارق ته دغه ځای کې مخامخ دغه مزيق سره نو دغه ځای کې الله ورته دغه ځای وخو چې دغه تلاړ شي نو خضر علی السلام دا موسی علی السلام هغه یو پخه اراده وکړه او امز یحقوا مطلب څه چې یا خو به دغه ځای ته ورسم کنیم رسیدل نو زبر روان اگر که په ما باندې ډیره ضمانت تیروز نو نو موسی علی السلام یوشع علی السلام ته خپل طالب ته چې د قضیه د شاید نو کې ناستل وې زر انتظار کو زل ګودی کېږم موسی علی السلام اود شو الته خضر علی السلام اونموندنه اود شو چې دې څنګه ود شو هغه مې ژوندې شو او په دې دریاب کې ټوب کو نو فتخذ سبيله في البحر سربا نو اونی ولا لار خپل دی مې په البحر په دریاب کې سربن پشان د سورنګ سورنګ په شکل لاري ونی سره لاندې باندې تنوت شو سیده لار د قشانې دریاب فتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدانا کله چې دو موسی علی السلام را پاس را روان شو بزم مخ کې بل ځای روان دي موسی علی السلام او دو دا غزینه تیر وتلل نو اوګه شو ستړې شو ولی کله چې تبه مقصد رواني کړه او مقصد دینونو ته بستړی کیږي ځل کله چې تا ته یو هدف یو هدف پس رواني او مقصد پس ته بنستړی کیږي فلما جاوزا نو هر کله چې پوری وتل دوه دواړه د دریاب نه پوری وتل نه په دغه لارې من تیر وتل دغه زم تجاوز قال لفتاه واتنا غدانا او د خپل خادم خاصه آتنا غدانا راکم ته فطور ناشتا غدا ویل کېږي د غرمې ډوړای ته خو غدا اصل اطلاق د لسو بجو نه وروسته چې کومه روټۍ یا سړی وږي شي تر هغه ماسپښینه پورې اوس نن سبا غدا خو غرمې ډوړی ته لیکي بعض علاقو کې غدا فطور تم وي اوس ورته نن سبا فطور وي ناشتي ته عرب لقد لقينا من سفرنا هذا نسبا یقینا ورسېدو مونږ ته د دې سفر نستړې والے مو خو ډیر زیات ستړي شو ګوره دې دې کې قال رايت اذا وينا الى الصخره کله چې دوی دغه ته ورسېدل کنه نسیا حوتهما اول یو وکنه مجمع البحرین ته نسیا حوتهما دواړو خپل مېر نو دا مې څنګه یې کړ دواړو مې اصل کې د نسبت چې دی یوشع علی السلام ته دی هغه خجیر ک موسی علی السلام ته ویلی موسی علی السلام چیر ک ددنه تپوس د مې بارک ونک قال رايت اذا وينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانه الا الشيطان وانا اذكره ما ایر کمه ګوره دلته نسبت یوشع علی السلام ست ځان ته وکړ فیني نسیت الحوت او مخکې سوي نسیا حوتهما دلته ولی ادب کې خپل استاد کنه بیا ادبی نه کوي نسبت ست ځان ته کوي ځکه فیني نسیت الحوت او بیا عذر پیش کوي ومان ثاني الا شیطان وانا اذكره نه دیر کړي زمانہ هغه مکه شیطان ان اذکرو چې یاداش مې کړې وې تا ته داغه ما ته دا خبره شیطان یې راکړه دا شیطان تذکره ولې وکړه ځکه اسنه چې موسی علی السلام غوسه شي او سکل رواچی ځکه موسی علی السلام کو جلالی پیغمبر وکنه او ګوره دې کې شیطان ته ولې نسبت وکړه شیطان ته ځکه نسبت وکړه دا قاعده ده چې کله شیط یو عمل داسي چې هغه ګناه نه معصیت نه نسیان خو ګناه نه دی لیکن شیطان ته د دې وجنه نسبت کوي چې مؤمن موحد ته چې کله تکلیف رسی کنه نو شیطان خوشحالي د دې وجنه نسبت هغه ته کوي او کله کله داسې هم شي چې سبب د هغه شیطان وګرځي نو هغه نسبت شیطان ته د وجې د سبب دی نسبت هغه شیطان ته د وجې د سبب دی لکه تصاوب شو تصاوب پیژنې دا خلوازه خلوازه ورته وي کنه دا خلوازه چې کوي دا د وجه د غفلت ناراضي نو د هغه نسبت هم شیطان ته دی نو د شیطان هغه غفلت په انسان کې پیدا کی نو سبب یې شیطانی نو کله سبب د وجې نه او کله اصل شیطان په یو عمل باندې خوشحاليږي لکه ګوره موسی عليه السلام قبطي وجه کنه نو نسبت موسی عليه السلام چاته کړو شیطان ته کړو هاذا عمل من عمل الشیطان پوه شو کنه ناشنا مې وګڼله دا ناشنا یو ناشنا او سړی عجیب غونې سورنګ جوړ شو پیدا ریاب قال ذلك ما كنا نبغي فرتد على تاريما قصصا موسی علی السلام هغه عذر داغه قبول کړ موسی علی السلام ورته ذالک ما كنا نبغ دا غره چې منګې لټاو نو فرت دالا ساریما نو واپس شو په نخو د قدمونو خپل قصصا واپس دن کی قصصا یقص قصصا یقصان قصصا واپس واپس دن کی واپس را روان شو په خپل قدمونو اسنه چې لار خطا کو راځه اقزه د موسی علی السلام ورته کوم ځای کې چې د میدان ګل فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما دواړه چراغ لل کنه نو سلام وی موسی علی السلام ځکه یو کس پروت دی ځان باندې ساده را چولې موسی علی السلام ته سلام السلام علیکم ساده ناغي وعلیکم السلام انا بارض السلام زما پس مکه څنګه سلام د سوق دي ځکه خضر علی السلام موحد توحید به بیانو او دا خلق ټول مخالف دا غنه هغه حیران شو چې زمنګ پس مکه زمنګ علاقه کې څنګه دا چا سلام وي وسو کې هغه موسی وی د بنی اسرائیل موسی ویاو بیا غره پاس د کرام به کړی ولا اوس په دې کې اختلاف ته چې دا خضر علیہ السلام پیغمبرو که ولیو که ملکو بعضی صوفیه وی کنه چې دی ولیو او بعضی وی دا ملکو دا دوړ قوله غلط شاز امام قرطبی د په پیغمبرای باندې ګڼ دلایل ذکر کړ یو دلیل دا دی رحمتا من عندنا آتینا رحمتا من عندنا ورکړیو منګه دته پیغمبري من عندنا د خپل طرفنا د رحمت د مراد شي نبوت ما دل نبوت ورکړیو الله وی فآتیناه کی اشاره ستا چې په نبوت کې په علم کې د ماته محتاج او دویم دا امام قرطبي وی چرته پیغمبر چې دی کنه دی ولینا ولی ته نه محتاج په علم او نه کم وی داغه نه په علم کې همیشه پیغمبر په علم کې د ولی نه زیات او محتاج هم نه نو چې خضر علی السلام ولی د پیغمبر نه دی نو موسی علی السلام په څنګه دی دیم دا چې نبوت درجه ډیره غټه ده د اولیاء نه د نبوت درجه د ولایت نه غټه درجه ده الله پاک دله نبوت ورکړی دا پیغمبرو او الله يعلمنا من لدنا علما او خودل یو منګه غته د خپل طرفنا علما یو خاص علم ګور علما نکره وروړه او پس یاق د اثبات کې دغه نو کله چې نکره پس یاق د اثبات کې راشي خصوص پیدا کوي علما یو خاص علم ولا ور کړو چې هغه علم د بعض مغیباتو هغه الله ولا علم ور کړو خو په ذریعه د وحی سره ذکر رسو هغه وی کنه ما فعلت عن امري الله دل یو خاص علم ورکړ قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا اوس ګور موسی عليه السلام تل علم حاصلول خو موسی علی السلام هغه ته سوی چې زستا تابعداري کوم او شرط په زما دای چې تبه ګوره ماته د رشد خبرې کوي د اصلاح خبرې وکړي ماته به هدایت کوي دا نه چې ماته قصې شروع کی لکه اوس چې استادانی کنه ګنټه کې راشي کیږي مطالعه نه کړی نو قصې شروع کی راځي نن به قصې وکړي پس یو ته تقصه او قبل ته ته نه نه چې کله ګنټې له راځي نو کې مطالعه کوو بیا کتاب پڑھاو وکړي بیا بنا شي طالب وخت بځای کوي ارسي عبارت مو دغه ترجمه به کسي به تنه دغه شانی وس نه نه ته چې کله علم خي علم زکای نو دا شرط پکې ولګو لکه څنګه چې موسی عليه السلام ورته وي قال له موسی او بیا غته موسی عليه السلام هل اتبعوک آیا تابع شمستا علا ان تعلمني په دې شرط چې تعلیم برا کوي ته ماته مما دا غنا علم ترشتا چې تا ته خود لې شوې د هدایت خبره تا ته چې کوم د هدایت خبره خولې شي دي هغه ما ته خې دا سینه چې ما ته قصې شروع کی د حدیثو کتابونو کې یا نورو کې وی به کافیه او قصه په کې د بل ځای کوي وی به شرجامي قصې په کې بل شي کوي اګه کتاب پڑھاو وکنه او باز یو پکې قیل قول نه شروع کی چا به شوبه کوله او منګه جواب کو چا به شوبه کوله منګ به جواب کو هغه عین مسله طالب په پونش د طالب تقریر یادې چې پس زده کړه خبره چې په دې کې استعمالات ثلاثه احتمالات ثمانیه دي دا تقریر نه بیا دی په مطلب به نه پوي دا خضر علی السلام په علم غیب باندې پوی دی چې د ته ما سره صبر نشو کولای وس نه لري دا ولی وی ځکه خضر علی السلام ته پته و چې مال الله علم تکوینی را کړل په ظاهر چې زکم کار کوم هغه په ګناه کاری هغه د موسی علی السلام شریعت کې به ګناه او حقیقت په داغي دی چې هغه به صحیح نو موسی علی السلام په آخرت کې نو ځکه ورته انک لن تستطيع ما يصبر ما سره د صبر کول طاقت نه لري وست نشتی او وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا اوس په خپل دغه جواب کوي وكيف تصبر او سترنګ به صبر وکړي ته على ما لم تحد به خبرا په هغه سیس باندې چې نه لري په هغه باندې ته خبر تا ته داغه علم او خبر نشته دی نو ته به خامخه پاغه اعتراض کوي نو ته ما سره دا وس او طاقت نه لري د دې وجه نه تلاړ شه تا ته دې مدرسه کې داخله نه ملایږي لاړ شه ځان بلې مدرسې تلاړ شه قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اصلك امرا او موسی علی السلام ستجدنی ان شاء الله صابرا زرد چومی تما که او غواړي الله تعالی صبرناک ولا عاصی لک امرا او نافرمانی باندې کوم ستاد هیڅ حکم ګوره اشاره دی ته چې ستا استاد دې نو داغه د حکم به خلاف نه کوي حد شرعي په بداغه څه کوي داغه به اطاعت کوي په حرامو کې نه چې شریعت ته ته کوم اجازه راکې پاګه کې دن نه دن هغه کې دن نه بداغه اطاعت کوي استاد به تنګای نه لا اصله کامره دا د حکم خلاف پنه کوم وی ورته خضر علیہ السلام فین اتبعتنی کته زما تابعداری کوي نو فلا تسالنی نو تپوس مکو زمانہ عن شیء د هیڅ چیز بارکی حتا احدث لك منه ذکرا تر دې چې بیان بکرم تا ته دا غینه جواب سو مینه ته جواب نه راکړی هغه په معنی تاسو نه کوي د کباد شاګرد کړه استاد بل تقریر کوي لګیا وي دی به زر تاسو کې دا څنګه چې دا که صبر وکړ پسې را روان دي کنه جواب لګ انتظار وکړه جواب ته په خپل ملایږي نو دی به د وخت نه مخکې چلو کی تاسو پکې یا به دې تاسو دې د پاره کې چې د استاد غلې کوم یا به دې د پاره کې چې د استاد تنگ کوم نن تاسو تاسو نه مکوه ته چې ځان په واقعي رستو راشه قران راوخلا کتاب راوخلا غزه کې ورته کینه کنه چې ما په دې پوکه نو دې به د استاد تنګور د پاره بلیږي د استاد ګره ډېر لوی حق دی استاد حق د پلار نوم زیات دی ځکه د استاد روح علاج کوي روح غذا دل جوړي د درو استاد بیا ادبی بنه کوي د دې وجنه کوم طالب العلمان چې د قران او د حدیث او د کتابونو طالبان دي کنه هغه په خپل استاد باندې ځان وجد استادانو سخت مېني په نسبت سره د کالج د یونیورسيټو طالبان هغه سټوډنټان چې ورته هغه له خپل استاد اړوخین شي یو د طالبانو کې د قاریان ولخین شي کوم وړي کې چې قران یاد کیږي ډیر مالی دل دي چرته خپل قاری استاد ته دعا نه کوي چې الله دې وبخ دغه قاری دومره وهل کړي چې داغه نه نفرت پیدا شي او ډیر واردا چې قران یاد کې بیا علم نور نه کوي دغه قاری دومره وهي او دومره وهي چې داغه د علم نه نفرت پیدا کوي نو دومره وهلم نشتی ابال د پنجابیان استادانی کنه ویلم با کرو لمبه مطلب دی چې یو د خپلونی دی بل د سر نه په دې منځ باندې بیا وي نو دا سی وي دا سره پر دې خر نه وي نو دا علم نه دین نه د قران نه ډټول کی نو دغه یو قاریان ته دعا نه کوي یو د سټوډنټان خپل استادانو تذکرہ نه کوي نور د قران او د حدیث استادان هغه چې خپل سند وین خپل استاد ذکر کوي که یو ځای کې کینې خپل استاد ذکر کوي چانه چې قران ویلي ځکه هغه د روح تربیت کړ دی اوس د طالب ذکر یو نه کړ ولی ځکه هغه تابع دی کنه نو تابع د مطبوع سره دغه بیا ذکر نه کیږي دا دوړ مقصود موسی علی السلام او خضر علی السلام نو شاګرد وسره د خدای تذکرای او نکړه او بعض روایتو کې راځي اسرایلی روایت دی چې دی یوشع علی السلام دغه ابي حیات نه یو به یوس کړي هغه ځکه ابي حیات وی خضر علی السلام مولا کې د مټ ونی سوی غرزو دریاب ته وی اوس پورې هغه ژوند دی خو دغه دریابونو چپاونو کې دی پکته چل دا دروغ دی اسرایلیات ودلته هغه ذکر بیان شتي ځکه تابع حتا اداره کې وا په سفینه تر دې چې سوار شو دا دواړه په کشته کې دو کشته کې سوریدل موحدین کسانو هغه پیجن چې د خضر علی السلام د پیغمبر دی ما هغه ورته راځي چې دلته راوخی نو دا هغه کشته توخته غریبانان کسانو ډیر کسانو مشترکه کشته ځان جوړه کړو پاکي ځان له چل کو رزق کټو نو چې و خطر دا کشته دریاب د منځ ته شو کنه نو خرقها نو سورای کړه دې کشته لرا چا خضر علی السلام لقد جئت شيئا امرا یقینا راته دی وکړو په کار عجیب باندې عجیب کار دی وکړه کشته دی ولې شروع کړه دا خو چې په داخل شوي او دا کشته ډوبېږي غرقي کنه دا دی چلو کړ نو هغه کشته خو پورې لاړ ځکه د پیغمبرانو پکې یو معجزه و د خضر علی السلام نو کشته ډوب نه شو پورې لاړ او ورته خضر علیہ السلام موسی علیہ السلام لا تؤاخذنی منی سم مال را پاکار چې ما په هیر باندې وک او ولا ترهقنی او ما چا په ما باندې په کار زما کې تنگسیا ما چا په کار زما د کار نه په ما باندې تنگسیا ګور چې کله یو سړی په هیر من یو کارو کې کنه او ته هغه ټوکی بار بار کنه په یې یو سړی یو کارو کې غلطي وکړه ته بار بار ټوکی د تاغه تنګای ځکه هغه قصدن نه کړي نو ځکه موسی علی السلام ورته وي په ما من زما کار مت تنګ ما خو کار کړل خو په هیر را نه وشو نو فانطلق حتى اذا لقي غلاما خضر علیہ السلام ورته ځخه دا تنه پیر وشو نو فن طلق روان شو دا دواړه په سفر باندې په مخ روان شو حتا اذا لقيا غلاما تر دې کله چې مخامخ شو یو ځوان سره غلامن دی یو ځوان سره مخامخ شو فقتله خضر علیہ السلام ولګید وای وجه فقتله یو روایت کې راځي چې او ګټه راوغه د سر لول راوچو بل روایت کې راځي روای چا والا لیکه بل روایت کې راځي سر دندغه شان راخ نو درې وړ تطبیق دار چې اول ولا ګټ راوچو بیا راوچو پس مکه باندې او بیا حلال ک او سر ته جدا ک خو غلام من کې اختلاف دی چې دا غلام دا وړي کې او کړو بعض خلک غلام وړي کې خو د غلام اطلاق په وړ کې یوازې نه کیږي غلام اطلاق په بالغ منوم کیږي لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې معراج ته تکنه نو موسی علیہ السلام وجړل هغه ته ما یو کی د څه شو جوړول هغه و جوړول هاذ الغلام پیغمبر علیہ السلام غلام دیم غلام امام بخاری لیکلی نور ټولو چې الغلام الذي قتله خضر كان عاقلا بالغا کوم غلام چې خضر علیہ السلام وجل او عاقل او بالغ لوی الک وړي کینو لوی سړیو ځکه دوی چې پوری وتلل کنه نو دوی لبي کولی پیټوګره مې کاو ګین سره نو پیټوګره مواړه خو نه کې لوی کسانی نو دا لوی الک خو امام طحاوی د دې محاکمه کړل هغه وی د عمر په لحاظ سره نابالغ او خو د عقل په لحاظ سره بالغ او په هغه وخت کې بلوغ په د عقل حساب ده د عمر باندې حساب ده د دې وجه نه د عمر کې کم خو عقل کې زیات عقل برابر نو فقتلو د وجه غیلرا قال قتلت نفسا زكيه بغير نفس او ورته موسی علی السلام اقتلت نفسا ایا ودی وجلو تا یو نفس زکیتن پاک دا سي نفس دی وایي چې هغه پاک څنګه پاک وړي کې نه بغیر نفس به د بدلی د نفس نه هغه قتل نه دی کړي مرتد شي نه دی اسی دی وجه را له جو ستر نه سړی ونیسته ودی وجه ولې دی وجه ځکه د موسی علی السلام په دین کې دا خلاف کارو کنه یو سړی وجنې بي سبي ګناه ولې وجنې وړي کې دی او کلوې دی لقد جئت شيئا نكرا یقینا تر اتلو کړ په داسې کار بد معنی نکرا ناشنا باندې ډیر ناشنا کار باندې راتلو ګور اولنې واقع سره عمرانوي او دویم سره نکرانوي دکی لقد جئت شيئا امرا لقد جئت شيئا نکرا دا امرن ولې وي ځکه امرن هغه بد کار ته وي خو چې هغه کې بدی لګه کم وي نو پکشته نه چې هغه دغه وخت له تخته کړ لا کوم بدوا خو دومره بد نه و په نسبت سره د دې ته ځکه دلته خو سړی وجه نو دا ډیر بدو نو ځکه نوکرانو نوکران هغه ته وي چې ډیر داغه فساد ډیر زیات څرګند او دویم فرق دا دی چې امرن هغه ځکه ویل کېږي چې داغه hebat ډیر زیات وي وا خبره واقع شي نه وي hebat ډیر زیات وي او واقع شي نه وي الته کشته نه چې څنګه غ تخته وکړه کنه نو د کشته سوار تمام ویریدل چې داسې چلو شو نو hebat باغ ټول راغی لیکن کشته غرق نه شو او نکرن څه ته وایي چې دا غي فساد یو دم سرګن شي دا ډیر غټ فساد وکړ سړی ووجه قال لم اقل قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي الصبر ګور خضر علیہ السلام له غوسه شو ولی دغه ګور علم اقول لك لك زیات کپد زیات کې کنه دا لکه ځکه زیات کې چې خضر علیہ السلام لا غسل رااله وی ورته نو ویلی ما تا دا انک لن تستطيع چې یقینا ته وسن لري د ما سره د صبر کولو طاقت نه لري قال انسان تو کان شيء بعدها فلا تصاحبني او ورته موسی علی السلام کته پوسو کوستانه ما دیو کار عن شیئن دیو کار بعدها رست د دینه نو فلا تصاحبني ما مملګری کو د ځان سره قد بلغت من لدني عذرا یقینا وبرسیت طرف زمانہ عذر تا ستاب عذر پوره شي کدریم زلمانی ما تانه تاسو پښتانه وی کنه په دریم زل شرط نو دا دریم ځل باندې معاف کول بیا نه یو ځل معاف دویم ځل معاف درې ځل چې وکړه بیا پریدا موسی علی السلام ورته ک دریم ځل باندې ما د تانه تاسو کو څه شي بارکی بس ما ست مرګټیا ختم ځکه ستاسو عذر پوره شي نو فن طلقا حتا اذا اتى اهل قريه روان شو دا دواړه تر دې حتا اذا ته اهل قريه تر دې پوري چراغ لل یا ورسېدل اهل قريه یو کلیوالو ته نو حالت چې ورسېدل سخت وږي شي دي نو استطعم اهلها نو خوراک یو غوښته د اوسیدونکو دا غینا نو فابو ان یضیفوما نو هغه انکار وکړو چې ملمستیا ورکړي دي دواړو ته دو روټه یو غوښته نو هغه انکار د ملمستیانه وکړه فابو ان یضیفوهما دا دلیل په دې معنی چې دوی تنه ملمستیا غوښتل خو استطعمه ولی وی طعام غوښتل کله چې تر روټه خوري کنه دغه ته طعام خوراک وي په نسبت سره خورون کې څه شي دی طعام دی خو په نسبت سره کور والو ته چې هغه څه شي ورکي نو هغه ته ضیافت ویل کیږي بعضی خلک د میلمه عزت کی خروټه ورته کیږي او چې میلمه لاړ شي ورپر رستو خندا کوي یو غټن ونه واغستا وړن ونه واغستا دې کې تیز داسې یو خړه هغه دې کې د قصې کې ورپر دام د میلمه بیزتی ده میلمه پسې به خبرې نه کوي د دې وجه نه پښتانه وایي چې ساک کې د خوشلې رون ساته دال کې د خوشلې رون ساته خوشاله شه میلمه ته میلمه ته وخانده نو ځکه دو انکار وکړ دا انتهایی سخت شومانو ایا شومان نو خو خضر علیہ السلام واحد توحید بیانو نو چې دولس شي ورنکي دغه شان هر موحد من خلق روټي بندي چی په بندي دولس شي ورنکي یوری فوجد فیها جدارا اوموند دې دواړو پاغه کې یو دیوال یو دیوال ولید یرید ان ينقذ فاقامه نږدې او چرته او شوی دا دیوال نو فاقامه او نیغه ک دو چې هغه دیوال ولید کنه نو خضر علی السلام زر لاړ یو روایت کړی دی لاس په جلاس کې ونه دیوال نیغ او بل روایت کړی زر زر وګورځو بیا یو نو موسی علی السلام ورسره مشوره کوي اعتراض هم دی وکړ چې سړی ته دیوال په وهلو پوي دی نو پکار دا و چې د دې اجرت په دغه څه او پغه بزن له خوراک غستې وکړ نو ولګي دیوال داسې به سبي ګناه و دا خو ډېر بد خلق دی نو موسی علی السلام ورته قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا او ورته موسی علی السلام کتا غوښتنو اغستلې اغستې به تا په دې باندې سمزدوري د دې دیوال په وهلو به سمزدوري اغستې و خضر علی السلام ورته بس قال هذا فراق بيني وبينك او ورته خضر علی السلام دا جدائی دا پمن زما اوستا کې سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا سأنبئك زرد چې خبر به درکم تا ته په حقیقت دا غشي ما لم تستطع ما لم تستطع عليه صبرا چې وس نه لره تا پاغي باندې صبر کولو تاویل نه مراد څه دی حقیقت تا ته حقیقت دا غسیزونه وخم هغه کوم خبره چې مخکې کومې تیر وته کنه دا هغه حقیقت درته خیر ګور بعض مفسرین ذکر کوي چې چرته موسی علی السلام ته خپل هغه خبرې یادې وې کنه نو د بده اعتراضونه نه وکړي کومه خبره موسی علی السلام چې خپل مور په صندوق کې بند کړ او دریاب ته یو غورځاو نو موسی علی السلام الله بچ ک کنه نو دقه شان کشته خضر علی السلام سورای کړه نو خضر علی السلام هغه کشته الله بچ کړه نو موسی علی السلام ته کدا یاد دا اعتراض به نه کاو دیم موسی علی السلام چې د شعیب علی السلام لونو لا هغه ساوري و پکړل او به اجرت لاړه غزي کې کېناس نو که خضر علی دا خبر ورته یاد وي نو د خضر علی السلام باندې به اعتراض نه کو چې تا به اجرت دیوال ولې وو او دریم موسی علی السلام چې قبطي وجلو نو پاره خوشاله شیو نو دا نه قوم کافرو نو که موسی علی السلام ته دا یاد وین موسی علی السلام بدا اعتراضونه نه کول خو موسی علی السلام ته حالت درې وړایو نو خضر علی السلام ورته وی وس راته ته دی تعویلات خیم حقیقت درته خیم او دا حقیقت درته ولی خیم چې دا سو کو نو چې خضر علی السلام ته زیاتې کړل ظلم کړل اوس واوره اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله دې رحم وکړي موسی علیہ السلام باندې کله لک صبر کړي وي نو موږ به عجایبات نور لیدلی نور عجایبات موږ اوریدلی لیدلی وو خو موسی علیہ السلام نه صبر ونشو ځکه هغه ناشنا کار د دین نه کوو ګور دا درې وړ واقعاتو کې یو تعلیم طالب ته د دې ورکړي چې کله ستا استاد د شریعت نه خلاف کار کوي تاسو ته نه باو اسی خو مخکې ویلو کنه فلا تسالني عن شيء ما نه به تاسو نه کوي خو چې د شریعت خلاف کار ستا استاد کوي کنه دا ته تاسو کا چې استاد دا کار دی ولې وکړ نبی علیہ السلام کړل صحابه کړل په دین کې شته موږ ته دا وخیا وینا زما استاد دې په اعتراض نه کو الکه ستا استاد دې چې د شریعت نه خلاف دی خضر علیہ السلام نه غټ نو کړه او تاسو په دې نه بیا کوي استاد نه چې د شریعت خلاف کار او اما السف اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر هو اخوا د دینه یو بادشاہ یاخذ کل سفینه چې نیول به هر روغه کشته غصبن په زور سره چې کومه روغه کشته به هغه باغنی سلا هغه به ځان لاغست د دې وجه نه کشته می نقصان کړه چې هغه بادشاہ مې نو د خستوري دغه به روکه کزنه اخلي هغه بادشاہ ظالم نو اشاره دیتا چې ته عالم نو ته به څه کوي ته به د مظلوم معلوم بچ کوي د ظالم لاس پني سي مرسته بکای د چا د مظلوم د ظالم مرسته بنه کوي دا نه چې دا ضرور دی راځه ته سره مرګ لري کېږي نه د مظلوم مرسته بکای سرکشی او کفر ته په سرکشی او کفر کې به یو غرضی په زور باندې نو المان دا غوښتل لای خضر علی السلام سي فا خشینا من د دین او یریدو چې دی وو غرضی هغه دوړ لرسي ته کفر ته یا ان يرهقهما او به غرضی دی لرا په کفر کې د وجه د سرکشه او د کفر نه دوله به وګرځي کفر ته د وجه د سرکشه د کفر د دې سړی دی په خپل سرکش او کافر دی نو دغه وجه نه بده سو کی د طغیان او کفر مفعول له بشاغر پات نو فاردنا يبدلهما ربهما خيرا منه زکاتا واقرب رحما نو فاردنا او غختل منګه ان يبدلهما چې بدل کې ورکې دي دواړو لره ربهما رب ته دي دواړو خيرا منه زکاتن غره د دنه په پاکه پاکه په پاکه عقیده او عمل کې چې د دنه پاک داس اولاد ولور کې چې دا غو عقیده پاک او عمل پاک وي واقرب رحمه او ډیر نږدې رحم کول والا په مور خپل باندې داسې بچي الله دله ورکی چې په دې مور خپل باندې زیات رحم کوونکی وي ددنه ګور دې دې کې باز روایتو کې راځي چې دغه مور خپل الله به یو لور ورکړ او هغه لور د پیغمبر سره دغه نکاح او د هغه نبی الله پیغمبر پیدا کړ او بعض روایتو کې راځي چې دا غو په نسل کې بیا الله دولس پیغمبران پیدا کړ دغه د مور خپل په دغه کې اقرب رحمه او خیرا منه زکاتا الله پاک تنه څنګه هغه پیغمبران پیدا کړل واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه او هر چې هغه دیوال نو فکان لغلامین یتیمین نو وو د دوو الکانو یتیمانو ګور دلته غلامین وي خو د غلامینو په صفت کې څه راوړي یتیمین نو معنا څه شو چې نابالغ یتیم څه ته وایي چې پلار مور مړ شي او هغه یتیمان لکه هغه واړی نابالغ چې بالغ نه هغه یتیم نه چې نابالغ پاتې هغه یتیم ویل کی او وا لاندې د غنا کنز یو خزانه له ما د دې دوړ وړو د پاره او وکانا ابوهما صالحا او مور پلار د دوی نیک ګور اشاره ستا اعتراض پر راځي چې ارزه کې یتیمانانی خدای دنیا یتیمانان مړ دي نو ته په ارزه کې به د دیوالونه وای او داغو د مال د دې حفاظت پکای نه نه قید ولګو وکانا ابوهما صالحا چې دا هغه پلار ډیر نیک سړی و اشاره دی ته چې د نیک سړی اولاد حفاظت الله کوي داغه د مرګ نرستم داغه د مالونو داغه د ځانونو حفاظت کوي الله وکانه ابوهما صالحا و پلار د دې یتیمانو سره ډیر نیک سړی او صالح نو فاراد ربک ګور په اولنې خبره کې کشته می عیبدار کړه نو فاردت ان عیبها الته صيغه د سره وړه د متکلم واحد متکلم او کله چې غلامو الته فاردنا د جمع صيغه راوړه او کله چې اخر کې راوړه نو فاراد ربک الته د واحد غیب صيغه راوړه دا ولی ځکه اول کې چې فاردتو التعيب ما غیر نسبت الله ته نه کاو ما غیر نسبت ځان ته کو فاردت انا عيبها خضر علیہ السلام ځان ته نسبت وکړه ما غوښته چې پاره کې ځز عیب دار کړ او ورپسې دوی واقعیا کې فارد نه وي څنګه د جمع متکلم راوړه ولی من وجه په هغه کې سو هغه کې رحمت او امن وجه پکې لګ بیا د بیوا نو من وجه نسبت ځان ته وکړه چې دا سړی ما وجه او الله پاک هغه له اولاد ورک فاردنا نو د من وجه پکې سوره مهرباني وا او من وجه پکې سو قله الادب نو نسبت ځان ته الله دواړو ته د جمع څخه ذکر راوړه او رست فاراد ربک چونکه په دې کې رحمت صرف خالص د الله تر طرف نو ځکه فارا د رب کوي وما فعلت عن امري وس جواب کوي دا ټول کارونه مې وکړو خو ما فعلت عن امري نه دې کړی ما دا کارونه په خپل حکم په خپل علم باندې نه دې کړی دا کارونه ما په مگر په حکم د الله مې کړی دي ويست ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ذلك تأويل دا حقیقت دا خبرو ما لم تستع عليه صبرا داغه چې وس نه لره تا پاګه باندې د صبر کولو ګور دې کې ما لم تستع او مخکې ما لم تستطع ویلو کنه دا یو وجه څه ده چې دا خو دا استاع یستیع نه ده دا خو صحیح خبره ده دا چې مخ کې تستطيع ولي وي ځکه موسی عليه السلام باندې خبرې بوج شي وي او هغه ته دغه حقیقت نو پته او دلته ورته د حقیقت ټوله پته ولګي نو هغه تا یو کم کړه ما لم تستطيع ځکه تخفیف د کلام تخفیف د الفاظ په کلام کې یو قول دا دی چې د دنوم سکندرو او دا سکندر فارسی د د فارسو او د د دارالخلافه همدان د د ابراهیم علی السلام په دور کې او ابراهیم علی السلام سره دیو ځای طواف کړل د کعبه او د دو وزیرو خضر علی السلام یو روایت کې راځي چې خضر علی السلام د وزیر زکه د خضر علی السلام واقع پسې فورا د واقع راوړل د دې د نوم په مخکنو تاریخونو کې نشتی خو د د نوم مخکې تاریخ کې ذکر شوی دی په دې نوم نشي چې سکندر او ذوالقرنین دا نشته بلکې مخکنو تاریخونو کې د دوی مرادي سایرس او دغه دا تمام واقعیت هغه کې ذکر کړی دي او دا ابو الکلام آزاد خپل ترجمه القرآن کې د پورا د تحقیق کړی او بل یو سکندر دی هغه سکندر هغه رومي او یوناني ابن قلیس ورته وي او اداغه وزیر ارسطو هغه سکندر چې هغه کافرو او دا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله په خپل کتاب الرد علی المنطقین کې هغه دا خبره ذکر کړې ده بیا د ذلقرنین د ذلقرنین نوم چې دی کنه ذلقرنین چې ورته ویل دا سو وجنه امام قرطبي د دې نو لس وجه ذکر کړی په غره وجدا د پکې چې په هغه دور کې دوه غټ حکومتونه دوه غټ حکومتونه یو د فارس او بل د روم او هغه د حکومتونو لاندې نو ځکه د ذل قرنین وی خاوند هغه هغه څوک چې هغه بادشاہ دی دوه ملکونو بادشاہي په دوه غټو ملکونو کنده ټول دنیا باندې تقریبا بادشاہي و هغه واقعیت ته الله اشاره کوي او دفد یو اعتراض کوي بعضی خلک وایي چې دا ذلقرنین د د پلاس کوم اختیارات دي عالم الغیب ځکه دا یو ولیو عدد الله اختیارات ورکړي نو الله وینا اختیارات مینه ورکړي دا زما یو بندو دله ما طاقت ورکړي زما په حکم دا کارونه کول خپل داغه وس نو او دومره وس نو چې یو قبيله ته مخامخ شو داغه په خبره نه پوهیده لا یکادون يفقهون قولا داغه په خبره نه پوهیده او الله وی دغه ما اختیارات ورکړو ما ولا طاقت ورکړو الله وی ويسالونك عن ذي القرنين تپوس بکی تانا پیغمبره په بار د ذل قرنین کې ګور مکننا له الله ما ولا تمکین ور کړو طاقت ور کړو دا خپل اختیار څه شي نو واتیناه او ور کړو مونږه غتا ور کړو مونږه غتا د هر قسم د سامان د ضرورت سببا سامان د ضرورت من کل شيء د هر قسم د سامان د ضرورت الله مونږه غتا ور کړو د بادشاہي ور اتیناه من الله یې ورکړو داغه په اختیار کې څه نو نو فاتبع سببا روان شو سره د خپل سامان نه فاتبع سببا د دوه معنی دي یو دا چې روان شو په لارې باندې د مغرب طرف ته نو دا ته هجرت کو څه د پاره د پاره د جهاد د پاره د دین د تبلیغ ارزه ته بده راونو مسله به بیانول چې نه منل چې جهاد به ور سره کو او دیو معنا دا فاتبع سببا استعمال شروع کړ د بعض اسبابو او د ذرایو طرف د مغرب ته بعض اسباب داغه استعمال شروع کړ او روان شو هغه طرف ته نو معنا څه ګرم چینه خو ګور نور خو د زمکه نه 166 چند غټ دی 166 چند دا نور د زمکه نه غټ دی بلکې چې نن سبا کوم تحقیق شې دی دا زمکه کره چې دا په مقابله د نور کې دا سیدا لکه یو نقطه داسي پین دا نقطه نه دا نقطه چې سړیو کې په نسبت سره ټولي دنیا ته دومره وړخ کوي نو د انور تین ډیر زیات غټ دی نو څنګه د انور په چینه کې یا په اغازه کې پټې ده اصل کې عین حمی انا مراد هغه بحر اسود دی او دغه ځکه ملک د یونان دی او هغه وخت هغه ته به لیډیا ویل کېده لیډیا او دو هغه زیته چې ورسید دغه د بحر اسود کنارې ته نو کله چې سړی دریا په غاړه ولاړی کنه او مخامخ ور د انور چې کله پناکی سړی بردای دریا کې ډوب شو نو دا په اعتبار د کتون کې سره وي په عین حمیئه پاغه چیرې کې نه پاغه بحر اسود کې چې کله پنا کېده نو وجد عند قوما او موند داغه په خوا کې یو قوم قوما یو قوم یو موند یو خلار په دو کې اونې ساده دونه پای کې خلار یعنی لکه څنګه نبی له سلام ته چې الله ویل اما منن بعد او و اما فداء یعنی که کوم کسان مجرمان دي ته معاف کړي او که سزا ولا ور کړي خلار پکې ونی څه مطلب څه پریدا معاف کړي نو ذوالقرنین وی قال اما من ظلم فسوف نعذبه او ذوالقرنین هر څوک چې ظلم یو که شرک وکړه پاتې شو په شرک باندې اما من ظلم هر څوک چې په ظلم یا په شرک باندې پاتې شو نو فسوف نعذبه زرد چې عذاب ورکو غتا ثم يرد الى ربه بیا به واپس شي د خپل رب ته موږ بوله دنیا کې ما عذاب ورکو نو کله چې دی واپس شیخ پر رب تنو فیعذب عذاب النکرا عذاب باور کی هغه ته عذاب ناشنا سخت عذاب ور الله ورکی یعنی چې دا توحید زمونږ د دعوت قبول ک نو موږ به معاف او کنه په شرک باندې پاتې شو نو موږ بوله سزا ورکو قید کې به واچو یا به وژنو سزاګانی بوله ورکو او کله چې دې مړ شو واپس لاړ شي الله الله بوله عذاب ورکی و اما من امن و عمل صالحا او هر چا چې ایمان راوړو عمل وکړ نیک نو فلو جزاء الحسنا نو اغلره جنت ته د جزاء په لحاظ سره فلو دا خبر مقدم دی او الحسنا دا مبتدا مؤخره ده او دا جزاء دا یا تمیز دی یا حال دی اصل دا چې فله الحسنى دو د پاره د جنت جزاء بلحاظ بدلی سرا جزاء وسنقول له من امرنا يسرا او ضرور دی چې او بوایو دتا من امرنا د کار زمنګنا د کار د دین زمنګنا آسان یعنی د کار د دین ورته آسان کی الله ثم اتبع سببا بیا روان شو د په بلرار باندې حتا اذا بلغ مطلع الشمس تر دې چې ورسید دې غزې د خطلو د نور ته ګور دې هر طرف ته روانو سو ولې دې jihad د پر روانو هجرت کوي چې دا بزه روانو د پر دې چې دې jihad وکړي نون وجدا تطلو على قوم ور حتى اذا بلغ مطلع الشمس او حتى اذا بلغ مغرب الشمس مغرب الشمس اگر ډوبېدو د نور زیته خو انسان نشي تللی په معنا څه چې هغه طرف ته مغرب طرف ته کوم طرف ته آبادی ختم شو کنه هغه زه پورې دلار او مطلع الشمس مطلب دا دی چې کوم طرف ته نور راخته او هغه طرف ته آبادی ختم شوه هغه ځای اخیری پورې دی لاړ د ځمکې اخر سره پورې نو وجدا تطلع على قوم نو ایموند دانور چې راخته په داسې قوم باندې لم نجعل لهم چې نو ور کړی منګه غویتا من دنیا سترا د نور مخه ته هیڅ پرده کذالک دغه سکار وکړو د دې سره په شان د مخکنی قوم څنګه چې هغه مخکنی قوم سره کړو کنه مسله ورته بیان کړه چې عمر لکه چې عمر سزا یې ولا ورکړه او دا خلق شو کنه دا مکران او باکتریا او دغه طرف ته دا خلق او ټول دغه شن یو بدغونه خلقو هغه سامانونه لدی چې د سره خبره په خپل علم کې الله یې مارا ګیر کړی دي دا د سره چې کوم سامانونه او کوم اسباب چې الله دا زما په علم کې تاسو ته دغه معلومات نشته ډیر سامانونه ډیر طاقت مول ور کړو ثم اتبع سببا بیا روان شو د په لار باندې حتا اذا بلغ بین السدین په دغه ځای کې ګوره دا دوه قومونه دوه قسمه خلقو کله چې دغه تلار نو وجد من دوني ما قوما وی موند نږدې دغه غرونو ته قوما یو قوم من دونهما نږدې دغه دواړو ته قوما یو قوم یو داسې قوم لا یکادون یفقهون قولا چې نو نږدې چې پوښوي دغه په وینا باندې قریب نه و چې د پوښې پاغه باندې ها ترجمان ور سره هغه مس کې ترجمانی وکړه یو قوم ومند چې هغه یو طرف ته بل طرف ته دوه قومونه اوران ورته وی چې منګه سخت تنگ شیو دلته داسې خلق ته چې روزانه راځي په موږ ډاکی لګي موږ تنګي پریشان کړیو چې د یافس بن نوح علی السلام په اولاد نوح علی السلام زو یافس دا دغه په اولاد کې او دا دوه قبیلې دي څوک دا چین په طرف دي او سیدا چې د چین او د روس خلق پر سره مرګري کیږي دوه برا اوسي بیا دا یاجوج ماجوج او د یورپ ولدو ته گاک میګاک وي هغه چې طاقت را کړې دې مال را داغي رب زما خیر غره دې فاعینونی بقوا ګور اشاره دی ته چې د قوم مشر یو بادشاہي هغه هغه به د قوم هر څنګه لحاظ ساتي دا هغه به امداد کوي دا هغه به معاونت کوي دا هغه نو پیسې سي نه اخلي اوس خو زمنګ مشران سي د قوم په سر پیسې د بار نه راوړي دلته خوري زمونږ یې مینهګان هم پیګ بار نه پیسې راوړي دلته خوري بادشاهان وزیر اعظمان د بار نه پیسې راوړي ځان لخري قوم له شي نه ور کوي دی روډون ته وګوره بار جوړې دي تمامه کراچۍ جوړ ډکه دا ولی ځکه دوه خیرخوا د قوم نه دي ذل قرنین د خپل قوم او د ملک او د ملت خیرخوا هغه ورته موږ پیسې را جمع کوو ته تعالی پیسې راکو ته موږ له دا دیوال ووه هغه ورته مال چې الله کوم طاقت را کړل کوم مال را کړل ضرورت نشته تاسو ماته زما امداد وکړه یو شي کوکای فاعینونی بقوه نو امداد وکړي زما مضبوط کړي ما بقوت په مټو باندې یا په افرادی قوت باندې په قوت د سړو باندې ما سره سړی کم دي سړی راکړي اجعل بینکم و بینهم ردما جوړ وکم په من تاسو د دوکي ردمن یو مضبوط دیوال مال سړی راکې زبا دا دیوالو افرادی قوه سبا کوي پیسې مې څه ضرورت نشتی هغه الله مال ډیر راکړي آتونی زبر الحدید راوړی ما ته ټوکړې د ټوکړې چې جوړې شوې د اوسپنې نه اشاره ستا چې دا بلاکونه توپونه کوم خخت چې د دغه نه جوړ شي د وسپرونه دا راوړه دی دیوال ته نه ووه ذکر ردم هغه دیوال ته وای کنه چې داغه خخت یو بل کې نه نوتی او دیوال مضبوط ما غي چې هغه یو بل کې نه وتی لکه حدیث کې راځي چې مثال د مؤمن څنګه دی یش دا سیده کل بنیان پشان د دیوال یشد بعضه بعضا یو بل مضبوطی ځکه دیوال کله پاس داسې بلاکونه کې دي کنه نو هغه دیوال مضبوط دی کله ځکه دی اور اور کړه غرغړي خو که دیوال داسې دی و چې دا بلاک ته غیل اندر راځي لا پاسه تاسو دې دل دي کنه یو بلاک هغه کې دا ولې راول د دې لپاره چې مضبوط شي کله یو بل لپاسه کې د داس د کډي ورور کړه ټول ورغړي نو دوه ورته وی چې تاسو زما امداد وکړئ پس کې په افرادي قوت کې زما سر سړی مرګري شي قال اتوني افرغ عليه قدرا اتونی زبر الحديد راوړې ما تر ټوکړي جوړې شوی د اوسپنې نه اذا ساوا بین صدفین تر دې چې برابر شي په مند هغه سرونو د غرونو ته سرونو د غرونو ته ور سرونو د غرونو کې دا برابر شي صدفن صدف جمع ده تسنیه ده او صدف لکی کې څه ده د غر سر ته ویل کی چې د غر د غرونو دواړو سرونو سره برابر شي کنه نو قال انفخو او د بنای پوکای انفخو نفخ ویل کیږي پوکلو ته چې چې ور کې پوکی نو هغه غن واقع ته په خلی نه پوکی کېدل بنای پیژنې بنای داس یو اله ده چې حدادان چې کومي کنده اوس پنه چې په ګرمۍ عام دی سټیل مل کې دی کې چې ګرمۍ نو دوه ورته پنکی لګولي یو قسم پنکی په هغه وخت کې پنکی نه وي هغه وخت کې داس یو مشکیزی به هغه به د منځ کې راوستي د مشکیزی په شانې سرمنو ا دې غنه لرګي به ورته داسې به وهل نو هغه به ټکېدل مخ نه به تیزه هوا غورځوله هغه ته موږ په اصطلاح کې بنای وي پښتو کې نو بنای پوکای قال انفخو او ذل قرن انفخو بنای پوکای دیتا جلې ها اواز نه دي قال انفخوا وی بنای پکای حتا اذا جعلوا نارا تر دې اذا جعلوا نارا کله چې دا دیوال دیوال حتا اذا جالو نارا چلی आवाज نږي پوری درنو ته حتا اذا جالو نارا تر دې چې هغه دیوالی دا سکه په شان دور جالو نارا وې ګرځور یعنی جالو کن ناری هغه دیوال شو په شان دور تک سور شو قالات ونی افرغ علی قطرا نو بل طرف ته تانبه ولي کړی و وی دار اوړه قالات ونی طاقت پنه لري چې سوره او کې په دغه دیوال کې ګوره فمستعوا او پسې مستطعوا وي دا ولي ځکه په دیوال باندې خطل لسانو خو په دغه دیوال کې سوره کول ګرانو ځکه فمستعوا ومستطعوا وي هغه نه تالر کړ په دې کې تای راويستا ځکه ګرانو هغه سوره کول ګرانو نو په دې کې یو اعتراض دار راځي چې په حدیث کې خورازي چې پاګه کې وسورې شته د سوړ کې غونې او نبی علیہ السلام دا اشاره وکړه چې د سوړ کې سورې دی پاګه کې نو دې کې خوراغلی فمستطاعوا له نقبه چې پاګه کې د سوري کولو طاقت پنه لري دوه نو جواب دا غیدار چې په هغه حدیث کې لفظ د فتح راغلی څنګه د مجهول ذکر کړل هغه سوره الله کړي په هغه کې هغه نه دی کړي خو کله چې الله وغواړي دوله بیا طاقت ورکړي دا دیوال بیا تس تس کې وبغورځي دغه سورې پکې الله کړلې هغه نشو کولې قال هذا رحمت من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكا او ذل قرن هذا رحمت من ربي دا خاص رحمت طرف درب زمانہ ګورس ذوالقرنین ته وګوره بادشاہ دی مالدار دی طاقت دی ور سره دیوال وو دا ونی چې دا زما کمال دی اما کې غلق ونه سړی لګ مالدارو کنه دا باغ والا هغه سوي قالما اظن ان تبدازي ابدا وما اظن ساعه قائمه ولا اردت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا هغه دومره تکبر کاو او د دومره مالدار ولی د رجل صالح کنه نو د دا کارو کې نسبت چاته کې الله ته وی وی هاذا رحمت من ربي دا خاص رحمت دی د طرفه د رب زمانہ دا خدای الله مهرباني ده فاذا جاء وعد ربي نو ارکلا چې راشي وعده د رب زمانہ جعلوا دکانو بغرزیدل رحموار د زمکه سره پری بدو من باز د دینا یوم ایزن په دغه ورځ من یموجو چې چپی به وهی یا یموجو ننوی زیبا په بازن په بازو کې یعنی دوه من الله راو بس د قیامت نمخ کې دوه راوځي نو را بشي فساد به شروع کی په دې ځمکه کې د افساد د ځمکه د ځمکه د خرابول لپاره الله به دوه راو بس ادم به دومره ډیری او عرضنا جهنم یوم ذل للکافرین عرضا اوس ګور سزا ذکر کړي چې د جهنم ته د بوتلو نه مخکې الله یې زبرته جهنم مخامخ کم وعرضنا او مخامخ بکم الله وې ښکار بکم دوتا جهنم دوزخ یوم ذین په دغه ورځ کافر ته عرضن په ښکار کول سره دا دوزخ ورته مخامخ کار کم زما کتاب نه لید زما حکمونه نه لیدل داغه نړاند شو وکانو لا یستطيعون سما او ودو چې وسن لرلو دا ورېدلو د حق د حق نه کان شي حق نه لیدل الله وی دا داسې خلقو چې نه حق لیدا او نه اوریدا نو دو الله زبر ته دوزخ مخامخ دا چې نشي دو بنديان زما من دوني سوا زمانه اولیاء مددګاران دو زما بنديان ځان د لپاره مددګاران نیولې دي نو چې دو هغه ته مددګاران وي نو ان تدنا جهنم للكافرين نزلا یقینا تیار کړی دی موږ کافرو ته لپاره دوزخ نزلا ملمستیا تیارا تیارا ملمستیا مولا جوړه کړی ده چا چې زما د بندیانو نه له جوړ کړل الله وی ملمستیا به پس دې کوم په دوزخ کې قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا اوس په دې ده کې ذکر د هغه مبتدعين او مشرکین کوي چې هغه کوي بد عمل او هغه بد عمل ورته خستخ کار شي نو الله وی او پیغمبر هل ننبئکم آیا خبر در کومه تاسو ته بل اکثرین اعمالا په بار د تاوان عمل والو کې هغه چا بار کې چې داغو عمل ته تاوان دی کوم عمل کې هغه د بدعت دی ځکه په ظاهر خو دی وي داس نیک عمل لې لیکن په حقیقت کې هغه څه شي دی اخو بدعات دي شرکیات دي خپل غبط عمل ورته خسته خارج شي او پکې نه لګیا به مستقل هغه بد عمل کوي لګیا به شرک پکې بدعات پکې دا بدعات او شرکیات د ورته خستخ کوي ځکه شیطان ورته هغه بد عمل خستخ کار کړی دی نو دې د دې عمل نه توبه نو باسي دې دغه خسته عمل دی انهم يحسنون صنعا دو دا خیال کوي چې دا عمل دا موافق د سنت دی نو برباد دي عملونه د دوی الله وی دا کافر دي حکم په سو لګو د کفر نو فحبطت اعمالهم برباد دي عملونه د دوی فلا نقيم لهم نو او باندې درو د دوی د پاره پر د قیامت وزنن هستول ګور قیامت پر ځې خو به د ارچا عمل تل لیکيږي نو دلته څنګه فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا دوی د پر به تول قائم نشي هغه طلب ولا قائم نشي ګور اشاره دی ته چې د مشرک عمل صالح د شرک د وجنه ختم شو د کافر عمل صالح د کفر د وجنه ختم شو او د قیامت پر ورځ ټول چې کې خود کیږي کنه هغه څه د پاره کې خو دې کیږي چې د چا عمل صالح او عملي سیئ وي یا زیات وي کم وي هر څه چې خو چې عمل صالح او عمل سیئ دا غوي چې خالص عمل سیئ وي او عمل صالح پکې نه وي داغه د ټول ضرورت دی ځکه مفسرین وایي چې چا بعض کافر په داسې هغه به حساب سره د جهنم ته لکه څنګه مؤمنان مبارک راځي چې هغه به جنت ته زیبازي به حساب نو چې چا عمل سیئ او عمل صالح نه غره پر بتول کې خو دې کیږي لکه تفسیر کبیر کې هغه ذکر کوي لئن الميزان انما يوضع لاهل الحسنات والسيئات تل خو هغه چا د پر پکې خو دې کیږي چې چې چا نیک عمل او بد عمل برابر نیک عمل یو می بد عمل یو می نو هغه د پر بتل کې خو دې کیږي چې وتللی شي نو د مشرک سړي خو نیک عمل شته نو داغه نیک عمل ټول برباد دي ذالک جزاهم جهنم بما جهنم بما كفروا ذالک دا چې کوم ذکر شو مخکي جزاؤهم دا سزا د دوی جهنم دی بما کفرو په وجه د کفر د دوی او واتخذوا آیاتی او نسلی او دو آیاتونه زما ورسولی ا رسولان زما حضوان پټوکو دو زما کانت لهم جنات الفردوس نزلا شته دې دی لرا جنت جنت الفردوس نزلا للمسيا تیارا جنت الفردوس ګور دا غره جنت په جنتونو کې اوسط ته د دې وجه نبی له سلام چې غواړي جنت د الله نو جنت الفردوس غواړي نو دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره علم د قران دی نور پیغمبران سره علم د خپل کتابونو دی نو هغه سره خدای الله علم راغی کنه نو هغه علمي کلی علم هغه سره راغی د الله علم نعوذ بالله خو د علم کې الله سره برابر شو الله وینا نه د الله د علم انتها نشتی د الله د علم انتها نشتی او دوی مخکې سره ربط هم دا دی مخکې ذکر د جنت وشو نو په جنت کې بشمار نعمتونه دي ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر داس داس ناشنا ناشنا نعمتونه دي او په انتها دي نو ډیر زیات دي نه دومره ډیروم نه دي چې د الله د علم نه بعد دا الله علم پاګې منه ډیر زیات دی څومره زیات دی اویا قل لو کان البحر و پیغمبره کچرته شي دا دریاب مدادن لکلمات ربي سیاهی د پارا د لیکلو د علم زما د رب د کلماتو زما د رب کلمات نه مراد څه شي دي هغه علم هغه جزئیات د علم د الله تعالی دي جزئیات د علم د الله تعالی هغه کچرته دا تمام سیهی شي دا دریاب ګور په دنیا کې ګور دریاب او د دریاب مالح ورته وي خو چې کوم ځای کې سرګن شي نو هغه ځای کې ولنو ملي کړل چې دا فلان کې دریاب نو اصل کې د ټول یو بحري مالح ورته ټول ملک مال کړه مال کې ولا دریاب ذکر د بحر وي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر نو خامخه ختم بشي دا دریاب قبل ان تنفذ کلمات ربي مخکې د ختمېدو د کلماتو د رب زمانہ زما د رب د کلماتو د لیکلو نه مخکې را دریابونه و چې ختم بشي دریاب او سوره لقمان کې څنګه وي سبع ابحر ویل دي دا ولی ذکر ته د لقمان علم ذکر کنه نو خلق ذهن کې وهم راغی چې د لقمان د ده علم به د الله سره برابر نو الله وینا نه کته د الله علم لیکي لیکي او دا دریابونه د دریابونو شنه و دریابونه نوش د تاکید د نفي د پر الته څوکړه و دریابونه ذکر کړ او دلته یو دریاب ځکه چې مخکې ته کلمات دغه ذکر شي نعمتونه ایا دفه د وهم کوي ولو جئنا بمثله مددا ولو جئنا ولو جئنا اگر چې راوړو مونږه دغه پشان مدن مددن مددن نور زیاته سیایي نور زیاته سیایي دغه پشان راوړو څومره چې دا دریاب دی د دې نور زیاته راوړو خدای الله کلمات نه ختمي ها فرق څه دی فرق زما تاسو منځ کې دا دی یوحا الیا چې وحی کې دي شي ماته تاسو ته وحی نه کیږي او ماته وحی کې دي شي او په دې وحی کې مسله ماته څه بیانېږي انما الهکم اله واحد چې یقینا لایق د بندګۍ تاسو اله واحد اله یو یو دی یو اله دی هغه څوک الله نو فمن کان يرجو لقاء ربه څوک چې امید لري د پیشې د خپل رب نو فلیعمل عملا صالحا نو پس پکار دي چې عمل دیو کې عمل نیک نیک عمل شروع کی د طریقې د پیغمبر دی عمل شروع کی ولا یشرک بعبادت ربه احد ولا یشرک او شریک دینه جوړوي په بندګۍ کې در خپل سره اچا لره هیڅوک د الله سره سو شریک نه په بندګۍ کې الله دې موږ ته هدایت وکړي الله دې موږ ته په دې باندې عمل کول توفیق راکړي الله دې صاحب شیخ صاحب ته تویم صاحب ته ورسي تمام مړو مسلمانانو ته الله دې په موږ رحم وکړي